خپرونو د تهجد همدارنګه د خصوف او د کسوف لمونځ او د استسقا لمونځ انشاءالله په دې مسایلو باندې به تفصیلي وغږیږو په دې هیله چې تاسو هم په ډیر غور او په ډیر پام سره واورئ د تهجد لمونځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې همدارنګه د الله رب العزت په کلام کې د تهجد لمانځه ذکر راغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق د تهجد په لمانځه کې ډېر زیات ثوابونه دي او په دې باندې الله رب العزت د انسان ګناهونه بخي او هغه ګناهګار انسان ته بخښنه کوي د تهجد د لمانځه وخت د ماسخوتن نه وروسته د صبح صادقه پورې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه د شپې دوه او څلور ساعته ودکیده او بیا به راپاڅېده او د تهجد لمونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کوه او اکثر اوقاتو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد د لمانځه په ادا کولو کې رسول الله شپه سبا کوله چې مبارکې پښې به یې د ډېرې ولاړې نه پړسېدلې وې خو هغه به د الله رب العزت دربار ته ولاړ و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې ته خو د الله پیغمبر یې د الله حبیب یې ولې پر ځان باندې دومره فشار راولي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ته فرمایی چې آیا زه د خپل رب شاکر او شکرګزار بنده نشم هغه رسول هغه پیغمبر چې الله رب العزت د هغه مخکینی او وروستني ګناهونه ټول بخښلي دي د الله محبوب دی هغه ټوله شپه خپل رب ته ولاړي خپل رب ته تزرو او عاجزي کوي موږ او تاسو چې تل لپاره ژوند په ګناه په معصیت کې تیریږي کله هم راپا نه څېدلو چې الله ته متوجه شو د خپل د تزرو او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو او د الله نه د خپل د ګناهونو بخښنه او مغفرت وغواړو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې الله رب العزت بلا کیف د سهار په وخت کې خپل لاسونه اوږدوي تر څو چې هغه کسان توبه وکړي چې هغوی په شپې کې ګناه کړې ده او الله رب العزت په ماښام کې د خپل بلا کیف لاسونه اوږدوي تر څو چې هغه څوک توبه وکړي چې هغو په ورځ کې ګناه کړې ده د ګناه نه خو هم چیرته ځان ونه ساته په ګناه کې اخته یو خو چې ګناه کوو بیا هم د الله نه بښنه هم ونه غوښتله الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او تل لپاره دې د نیکو اعمالو توفیق موږ او تاسو ته راکړي د تهجد د لمانځونو د رکعتونو تعداد معلوم نه دی دوه رکاته څلور رکاته شپږ رکاته یا اته رکاته له دې زیات چې هر څومره کولی شي حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي هغه فرمایي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وهو قربة الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات للاسم رواه ترمزي حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي هغه فرمایي چې رسول الله ویلي چې د شپې پاڅېدل په ځان باندې لازم کړئ یعنی شپې پاڅېږئ تاسو د تهجد لمونځ وکړئ د خپل راز او نیاز خپل پروردګار سره شریک کړئ دا طریقه ستاسو څخه مخکې د نیکو خلکو وه او رسول الله فرمای چې دا لمونځ به تاسو الله ته نږدې کړي ستاسو ګناهونه به ختم کړي او تاسو به د بدی نه منع کړي او هغه څوک چې د تهجد لمونځ کوي واقعا په دې کې شک نشته چې الله رب العزت به ګناهونه ورته معاف کوي او دا د تهجد لمونځ به دا د ګناهونو نه ساتي او الله رب العزت به د هغه په چهره او به د هغه په صورت کې یو ځانګړی نورانیت او یو ځانګړی ښایست به پیدا کړي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي دویم مونځ چې هغه د خسوف او د کسوف لمونځ دی چې کله لمر تندر ونیسي هغه ته کسوف ویل کیږي چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي هغه ته خسوف ویل کیږي او د لغاتو په کتابونو کې کسوف او خسوف دواړه تغییر او نقصان ته ویل کیږي او په اصطلاح کې د لمر او د سپوږمۍ د رڼا هغه کموالی ته ویل کیږي چې د هغو په رڼا کې له عادي حالت سره ښکاره او څرګند توپیر او تغییر راشي نو هر کله به چې لمر تور شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به اصحاب له ځان سره راجمع کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په جمع سره لمونځ ادا که خپل لاسونه به الله رب العزت ته پورته کړل او د لمر د تورېدو چې لمر تور شوی د هغه د سپینېدو دعاګانې به الله ته کولې نو د کسوف لمونځ دوه رکاته دی چې په جمع سره ادا کیږي او خفیه به کیږي دې لپاره نه اذان شته او نه اقامت شته حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي هغه فرمای انها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا او په آخر د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی والله لو تعلمون ما اهلمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا رواه البخاری ام المؤمنین بی بی عایشه رضی الله عنها فرمایی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه ورځ لمر تور شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصحابو کرامو لمونځ شروع که نو رسول الله ودرېده ښه ډیر وخت ولاړ و بیا رکو ته لاړه په دې باندې زموږ علما ډیر ښه پوهیږي او د حدیثو تطبیق هو ته هم معلوم دی چې کسوف لمانځه کې رسول الله دوه رکو کړې وې که یوه رکو په دې باندې علما ډیر ښه پوهیږي زه په دې کې ورته بحث نه کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر لوی لوی رکعتونه وکړل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لوی لوی رکعتونو سره او هغه قرائت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې لوسته لمر سپین شو بیرته روښانه شو او بیا خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ راواړوه او رسول الله خطبه شروع کړه او وی فرمایل تاسو د الله رب العزت ثنا او پاکیزګي بیان کړئ بیا یې وفرمیل چې لمر او سپوږمۍ د الله رب العزت د قدرت له ډیرو نښانو نه دوه نښې دي دوی دواړه هی د هیچا د مرګ او ژوند سره نه توریږي او د هیچا د مرګ او د ژوند سره دوی تغییر نه مومي نو کوم وخت مو چې لمر او سپوږمۍ په داسې حالت کې ولیدل چې یعنې لمر هم تور شوی او سپوږمۍ هم تور شوې نو الله رب العزت ته تاسو سوال وکړئ الله لوی وبولئ تاسو لمونځ وکړئ خیراتونه وکړئ او په آخر کې رسول الله ویلي چې زما د قسم وي په الله باندې که تاسې په هغه څه باندې پوهېدی چې په کوم سی باندې زه پوهېږم نو تاسو به ډیر کم خندل او ډیر زیات به مو جړل خو انسان تل لپاره د مادیاتو باندې اخته دی او د دنیا مادیاتو دا د الله رب العزت د یاد نه د الله د ذکر نه غافله کړی دی او د دنیا څو ورځینی ژوند دې ژوند ګڼلی د دنیا محدوده خوشحالي دې خوشحالي ګڼلې او د هغه ابدي خوشحالي نه دې انسان ځان غافله کړی دی او تل لپاره په دنیا کې په خندا دی نو رسول الله فرمایي په هغه څه باندې چې زه پوهیږم که تاسو پوه شئ نو تاسو به ډیر کم وخاندئ او ژړا به هم ډیره زیاته وي خو لا تر اوسه پورې موږ دا درک او احساس نه دی کړی همدارنګه حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه فرمایي انکسفت الشمس یوم مات ابراهیم فقال الناس انکفست لموت ابراهیم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي رواه البخاري حضرت مغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه فرمي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی د مړینې په ورځ په کومه ورځ باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مړ شو چې هغه ابراهیم و په مغه ورځ باندې لمر تندر نیولی و لمر تور شوی و نو خلک وویل چې لمر د نبی علیه السلام وسلام د زوی د مړینې د غمرازي په خاطر تور شوی کله چې پیغمبر علیه السلام وسلام دا خبره واورېدله نو رسول الله وویل چې لمر او سپوږمۍ د قدرت له ډیرو نښانو نه دوه نښې دي د چا د مرګ او ژوند سره هغوی نه تورېږي که کله مو تاسو لمر او سپوږمۍ دواړه د توروالي په حالت کې ولیدلي چې د خپل هغه اصلي حالت نه دوی تغییر موندلی دی نو ته هغه دعا تر هغه پورې تاسو دعا او لمونځ وکړئ تر څو چې لمر او سپوږمۍ دواړه روښانې شي قدرمنو اوریدونکو د سپوږمۍ د تورېدو په وخت کې چې کومه لمونځ ادا کیږي هغه ته خسوف لمونځ ویل کیږي نو چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي باید هر مسلمان پاڅي د الله لپاره دوه دوه رکاته لمونځ وکړي په کم وخت کې چې لمر تورېږي هلته دوه رکاته مونځ باید په جمع باندې وشي خو سپوږمۍ چې کله تندر نیسي دلته به هر مسلمان که هغه زمونږ خویندې یا زمونږ ورونه یي هغوی د دوه دوه رکاته لمونځ په خپل کورونو کې وکړي جومات ته د تګ ضرورت نشته خو نن ورځ له بده مرغه په خلکو کې دومره ناپوهي زیاته شوې چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي نو هغوی د کورونو نه راپاڅي په کوڅو کې شور را جوړ کړی دا د اسلام په مقدس دین کې نشته د الله نه هله ویریږي چې سپوږمۍ تندر ونیسي نور د الله ویره د دې په زړه کې نه وي پرته بلکه په هغه وخت کې هم پاڅه الله ته ودرېږه دوه رکعته لمونځ په خپل کور کې په خپل کوټه کې ادا کړه او د الله رب العزت نه د سپوږمۍ د سپینېدلو او د روښانه کېدلو دعا وغواړه دا نه چې سرکونو ته راوځي کوڅو ته راوځي شور جوړ کړي او جومات ته لاړ شي هلته خلک راپاڅوي دا بدعت دی دا خرافات دی دا په دین کې نشته او د دې د تندر نیولو په هکله باندې چې د دې علامل څه دی علماو نه ډېر زیات اقوال را نقل دي خو زمونږ علماو دا ویلي چې دې دپاره یو طبعي لامل دی او دویم شرعي لامل دی طبیعي لامل خو دا دی لکه څنګه چې نن د نن ورځ ساینسدانان هم په دې باندې معتقد دي چې کله ځمکه د سپوږمۍ او د لمر په منځ کې پرده واقع شي نو د لمر شعا چې کله په ځمکې باندې پریوځي د ځمکې توروالی یا هغه اشجار او ونې چې په ځمکه کې دي د هغو توروالی حتی په سپوږمۍ باندې پرېوځي نو هغه توره ښکاري د هغه رڼایي کمیږي اما شرعي عامل چې زموږ علماو بیان کړی هغه دا دی چې کله په دنیا کې فساد منکرات او بدبختی زیاته شي ان تر دې چې د هغه اثرات په سپوږمۍ باندې هم پرېوځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو دوه رکعته مونځ وکړئ او د الله رب العزت نه بخښنه وغواړئ په خپلو ګنماهونو باندې پښیمانتیا وکړئ او د رب العزت نه د سپوږمۍ د روښانه کېدلو دعا وغواړئ بل مونځ هغه د استسقا لمونځ دی یعنی د باران د غوښتنې لمونځ په اصل عربي کې استسقا د استسقا معنا اوبه غوښتل دي کله چې د اوبو ضرورت وي او باران نه کیږي نو په داسې وخت کې دوه رکاته لمونځ کول او د الله رب العزت څخه د اوبو لپاره سوال کول دا سنت دي په شریعت کې دې ته د استسقا لمونځ ویل کیږي او د استسقا د لمانځه طریقه دا ده په هغه وخت کې چې استسقا لمونځ کیږي نو په جومات کې د اعلان وشي او ټول خلک دې البته نوي کالي نه اغوندي زړې جامې دې واغوندي او یو لوی میدان ته دې ولاړ شي کله چې هغه ډاک او میدان ته لاړ شي نو دوه رکاته لمونځ دې دوی ادا کړي او د هغې نه به وروسته امام دوه خطبې ولولي او له هغه وروسته دې ډیر په لوړ آواز سره د الله رب العزت نه دعا وغواړي او چې کله رب العزت نه دعا غواړي ډیر په عاجزي سره ډیر په تضرع سره د خپلو ګناهونو لپاره د بخښنه او مغفرت وغواړي د دې نه پس دې د الله رب العزت نه د باران غوښتنه وکړي د الله رب العزت نه دې د اوبو او د باران غوښتنه وکړي هغه دعا په دې طریقه باندې ده اللهم اسقنا غیسا مغیسا نافعا غیر الضار عاجلا غیر عاجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك وأحيي بلدك الميت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين يا الله منګه په اوبو باندې سیرابه کړه په هغه باران باندې موږ سیر آب کړه چې هغه باران ګټه رسوونکی وي نه هغه باران چې هغه موږ ته ضرر رسوي هغه باران چې هغه موږ باندې ژر وشي ستا له طرفه نه دا چې هغه باران په موږ باندې وروسته وشي